غالبا د 71 چې ورته لیکلی دی دغه ځای پورې ویلی و حضرت موسی علیه السلام واقع وه فرعون ورته جادوګر د مصر را جمع کړو چې مقابله شو الله موسی علی السلام ته غلبه ورکړه جادوګر را پاسې دل ټول الله ته په سجده باندې پریوتل چې پرې وتل فرعون سره د خپل قوم په شرمونو باندې او شرمید نو دی راغی او غصه شروع کړې ډانګ ماری او زور شروع کړ چې وای تاسو په دې ایمان راوړو داسې دی او داسې دی او زبم را زورن کم او زبدن لاسونه په خې پرې کم دی وته څه وایي قالو دغه جادوګرو وته ووی قالو هغوی وته ووی الکه یو طرف ته د الله رضا ده د الله خبره منل دي او بل طرف ته ستا رضا ده او ستا خبرې منل دي کم یو غوره کو ستا غوره کول پکار دي که الله لن نؤثرک هیڅ کله به مونږ غوره نکو تا علا ما په هغې جاءنا چې راغې مونږ ته مونږ ته چې د الله د طرف نه دا کم شی راغلی دی نو داسې نشو کولی چې دا پریدو او تاوالو هیڅ کله به مونږ غوره نکو تا علامه په هغه جاءنا چې راغې مونږ ته من البینات هغه دلایل ښکارا من البینات هغه دلایل ښکارا او والذي او هغه الله فطرنا چې هغه مونږ پیدا کړی یو تا چې دی په الله باندې مونږ غوره کولی نشو چې اوس الله پریدو داغه دلیل پریدو او تا غوره کو پاتې شو ته بریتونه دغه کې تاوې او بړاسونه دغه کې چې دسې به وکم دسې مو وکم وکه چا منې کړي فقدی ته وکه ما انت قادو هغه چې ته کوونکې داغې چې څه کولی شي هغه وکه نو ته به نور څه وکې خو دنیا کې به را سره وکې دنیا کې چې را سره کې مړه به شو قبر کې خو بیا را سره نشي کولی قیامت کې خو نشي کولی انما تقضي یقینا تکو انما تقضي یقینا تکوي زمون سره هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې په دې ژوند کې را سره چې سکه به وکینوال ته خو نشي کولی او الله الله خو را سره دلته هم کولی شي او هلته هم را سره کولی شي هلکه دا دونه کلک ولې یې چې فرعون خبره نه منې او د الله منې وی د هغې وجه دا ده انا آمنا یقینا من ایمان راوړی دی بربنا پر رب زمونږه مونږه ایمان راوړی دی په خپل رب نو سوال پیدا شو یلکانو نو په داسې وخت کې مسخ ایمان راوړو چې اوس د مرګ خطر ده و یو کنه هم دا موقع ده کنه داسې موقع بیا شرط ملاویږي لیغفر لنا د دې لپاره چې الله بخنه وکړي مونږ ته خطا یا نه د ګناهونو زمونږه تیره زندګیم ټوله د ګناهونو نه ډکه ده دا اوس یو موقع ده چې دا قرباني وکړو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي لیغفر لنا چې بخنه وکړي الله موږ ته خطایانا د ګناهونو زمونږ یو عام ګناهونه دي چې مونږ کړی دي او دویم هغه ګناهونه دي چې تا را باندې کړی دي وما او الله راته معاف کی هغه اکرهتنا چې تا مونږه چې تا مونږه مجبور کړی یو علیه پاغي من السحر چې هغه جادو دی یو درا باندې په زور جادو یاد کړی دی او بیا د په زور د موسی علی السلام مقابله ته راوستو چې دغه جادو د عمل مونږ ته الله معاف کی والله خیر الله ډیر بهتر دی چې الله له خو ورشي او مخلوق پرې دی نو د الله په ورتک کې د دنیا او د آخرت خیر دی والله خیر الله بهتر دی و ابقا او همیشه دی که خوشاله درکې خوشاله همیشه دی او که عذابونه درکې عذابونه همیشه دی ریاضه داغه نن هم چې کوم ځای سبق ویلی و که نه نو هغه اخري ټکی دا و چې وایي درته به پته ولګي چې څوک د چا عذاب سخت دی و ابقا او څوک همیشه دی ځان ته به دا همیشه وي وایي نه همیشه ته نه همیشه الله دی انه بېشکه تاسو ګورئ د پنځو ملټو ایمان دی او څومره کلک ایمان انه بشکا من یأتی ربه سوک چراغ خپل رب ته بشکا سوک چراغ پرز د قیامت خپل رب ته مجرمن په داسې حال کې چې مجرمي مراد د مجرم نسد کافر او مشرک دی کافر یو مشرکی فإن له یقینا شته دی داغه د پاره جهنم جهنم جهنم څه دی نه به مرې او نه به ژوندې یې لا یموت فیها نه به مړ شي په هغې کې چې د جهنم نه خلاص شي ولا یحیا او نه به ژوندی وي چې څه فایده ورته ورسي ومن یأته او څوک چې راغې په ورځ د قیامت الله ته ومن یأته څوک چې راغې الله ته مؤمنا په داسې حال کې چې هغه مؤمني او د ایمان سره اعمال هم کړي قد عمل الصالحات او هغه کړي وی نیک کارونه فاولائک نو دغه خلق شي دي لهم الدرجات العلا وی بدا غوی د پاره درجه اوچته الک هغه اوچته درجه کمی دي جنات عدن چې هغه جنتونه دي د همیشه اوسېدو تجری روان بی من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه د جنت د محلونو او د جنت د باغونو لاندې به نهرونه وي خالدین فیها همیشه به یې په دې کې جنت الله هر چاته نه ورکوي تاسو مشکات کې ویلو د دنیا نعمتونه الله به شرطه ورکوي خو د جنت د آخرت نعمتونه په شرط ورکوي چې ایمان او عملی وذالک او دا جنت چې دی جزاء من دا بدله ده د هغه چا تزکا چې چا ځان پاک کړي د ګناهونو نه ځان پاک کړي د بد اخلاقۍ نه ځان پاک کړي خ چې دا مقابله وشو د فرعون ظلمونه نورم زیات شو د حضرت موسی علی السلام په قوم باندې ظلمونه زیات شو نو دون ظلمونه وکړه چې وی د برداشت نه ووت نو دا رال موسی علی السلام ته جړه وکړه موسی علی السلام الله ته سوال وکړ اوس الله تعالی بنی اسرائیل ته لار د نجات تیاری ولقد اوحینا الی موسی او یقینا حکم وکمنګ موسی علی السلام ته ما وی لار د نجات اوس وته کولاوی الله ولقد اوحینا یقینا وحی وکړه منګه حکم وکمنګه الی موسی موسی ته چې اے موسی دا خپل قوم د دې علاقې نه د شپې شپې وباسه د دې د شپې شپې وځه ان اسری چې ته د شپې بوزه بی عبادی بندگان زما زما دا بندگان د شپې شپې بوزه چې دوی روان شو تلل تلل تلل چې سحر شو فرعون خبر شو لنډه دا دی چې د واپس فوجونه روان کړو بنی اسرائیل خواران داسې ځای کې راګیر شو چړوان دی دریاب دی ورستنه او پس فوج ورغی قوم بیا شکایت موسی علی السلام ته کوي چې ان لمدرکون حضرت مون خو راگیر شو موسی علی السلام وته وی کلا هیڅ کله د سنه ده ان معی ربی زما سره نصرت او امداد د خپل رب دی الله به ماته د نجات هدایت وکړي خو چې دا قوم ښه رانږدې شو موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وی په دې امسا دا دریاب ووهه چې یو ټسې ولا ورکو یو لار په پورې را پورې جوړه شو چې بلې ولا ورک بل لار پورې را پورې شو چې بلې ولا ورک بل د ار دوو لارو په منځ کې د وبدسې په منځ اوخته لکه تا به وی لوی غر دی داسې او دا لارې داسې وچې شوې چې هغه خپې پې نه لمدې دی دوی پې ورتیر شو چې ورتیر شو او فرعون هم پې ورننوت چې دی ورننوت نو ته ته چې هلته وتو ته نږدې شو دلته دا غونډ قوم پې ورننوت الله پې دا ډب اوبه را دغه کړې را خوشې کړې پکې غرق شو د الله قدرتونه دی هم دقه یو ځای دی الله د موسی او د قوم د پاره ذریعہ د نجات وګرځوله هم دقه ځای الله د فرعون او دغه د قوم د پاره سبب د سو ګرځو د تبعه خ ان اسری به عبادی چې تب د شپې بوزه بندگان زما فضرب لهم فضرب لهم ته وګرځوه د هغوی دپاره طریقا لاره فضرب ته وګرځوه لهم د هغوی دپاره طریقا لاره فی البحر په دریاب کې څنګه لار یبسا وچا امسا باندې دا دریاب وه داسې سره یو خوا بل خوا به لاړ شي منځ کې به لارې خټې مټې به هم ني یبسا وچا لا تخافو نه به ته یریږې درکن در, در لاندې کولو د دشمن نه لا تخافو ته به نه یریږې درکن درا لاندې کولو د دشمن نه ولا تخشا او نه به ته یریږې د سنه د غر کېدونه چې دی په پورې وت فاتبعهم فرعون نو دا غوی پسې روان شو فرعون فاتبعهم دا غوی پسې روان شو فرعون فرعون هغه شی سو هغه ما من الیم چې هغه دریاب دی خو مختصر استاد نه دی هم دا آیات هم ذکر کړی دلته مثال کې راوړی دی وای کله چې تاسو د یو شی عظمت بیانوي لویوالی نو دا غشي تفصیل مکوي لکه اوس چې لګیا یاره نو بیګا خو یو شی وخوړو څه شی مړه نو داسې شی خو نو که نه چې چېرته په عمر هم نه دی خوړلی نو څه ګوره چې نامې نالې د خلکو زړه کې د هغې لغی لویوالي چې دا به څه خوړلي خو که نامه دې ورته واغېسته چې ټیپر بیا دغی بیا هغه عزت ختم شي نو دلته هم دا دی مړه نو داسې شي پټ کړو چې څوک یې په خولې نشي بیانولی داسې شی و پټ که هغوی لا هغه شي چې دوی یې پټ کړه هغه سو من الیم مې چې دریاب وایه دا د یو طرف نه بل طرف نه پې د اوبه راووړی دی او دوی سره غر کړه فرعون به وی موسی هم غلطی او زه درته د سمې لار ښودنه کوم وی وادول فرعون او ګمراه که فرعون قومه خپل قوم وما هدا او هغه وته هدایت نکو فرعون لار سره د قوم تبا شو د مصر ټول بنگلې جیدادونه حکومت بن اسرائیل ته پاتې شو یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیلو الله خپل نعمتونه په بنی اسرائیل باندې دغه کوي تاسو لک تاریخ وګورئ دا ما د سره سکړی دي ریاضه دا خبره موجوده بن اسرائیل سره ده د رسول الله د زمانی نو وی تاسو ګوره الله تاسو نیکونو سره کم احسانات کړی دي یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل یو احسان قد انجیناکم من نجات درک تاسو ته من عدوکم د دشمن تاسو نه د دشمن نه مې درته ستاسو نیکونو له نجات درکړه دا یو وواعدناکم موږ وعده وکړه تاسو سره کله چې تاسو د سخي عبادت وکړو ډېره عظیمه ګناه مو کړه ما درته ووې زه درته مغفرت کوم راشه د قوم یو څو کسان کویتور ته اول ته د الله نه معافي وغواړي چې الله نه معافي وغوښته الله ورته معافي وکړه وواعدناکم من وعده وکړه تاسو سره جانب التور داغه طرف د غره چې د پلانی غره طرف تراشه الایمنا چې هغه په خي طرف استاسو دا یو بل احسان په تیه میدان کې نم د خوراک سو نم د سکاک سو ونزلنا علیکم المن او رو دیگه منگ پتاسو باندې تورنجبینه وصل واو مړزان دا مفت خوراکو دا بل احسان نو ما در تسوی ما در توی کلو خوری تاسو من طیبات ما د طیبات معنا پاکم کوي او د طیبات معنا کوي لذیذ او خیسته دغه خیسته هغه شینونه رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو له کلو خوري تاسو من طیبات ما دا غپاکو مزیدارو هغینا رزقناکم چې موږ درکړي تاسو له اکثر چې خوراکونه ډیر شي نو بغاوت راشي ولا تطغوا تاسو بغاوت مو سرکشي مکوي فيه پدې کې که سرکشي مکړه فیحل علیکم را بشی پتاسو غضبی غضب زما الله چې په قومونو احسانات وکي او د احساناتو مقابله کې دوی بغاوت وکي نو الله په عذاب راولي فیحل نرابشی علیکم پتاسو غضبی غضب زما ومن یحلل او هر غسوک چراغ علیه غضبی پاغه باندې غضب زما فقد هوا نو هغه هلاک شو اصل کې هوا يهوي خپل معنا دی د پاس نه لاندې را غورځول فقد هوا هغه د پاس نه را غورځید خو چې د پاس نه را غورځيږي نو هلاک شي نو فقد هوا یقینا هغه هلاک شو بیا مسله ده که ګناهونه هم کړي که نه یریږی مه چې کمې پر خم ځنکدن شروع نی که نه الله د توبې دروازه بنده کړې نه ده هر قسم ګناه هم کړې ده او توبه مو ویسته الله به درته معافي وکړي و انی لغفار او یقینا زه ډېر بخونکی یم لمن د هغې چا دپاره تابه چې هغه توبه ایستي د ګناهونو نه او د توبې پسې و آمنه او هغه ایمان روړي و عمل صالحا او د عمل کړي وي نیک یو د کفر نه توبه وستا ګناهونو نه توبه وستا ایمان راوړو د ایمان سره عمل صالح وکړو دې خلکو ته زه بخشش کوم ایمان هم دی عمل صالح هم دی او ثم اهتدا او بیا دې په سمه لار روان شو بیا دې په سمه لار روان شو څه مطلب ایمان هم راوړو د ایمان سره اعمال صالحه هم وکړو او ثم اهتدا بیا په سمه لار روان شو څه مطلب ځنې اکابر وی دا وما مطلب دا دی همیشه والی وکړه دا نه چې نن اعمال وکړه بیا نه کوي ثم اهتدا بیا دې په سمه لار روان شو یعنې دا وما په دې اعمال صالحو باندې همیشه والی وکړه لیکن بزرگان وی چه نه د دې دا مطلب دی ایمان دې مروړو عمل صالح دې موکو توبه دې د ګناهونو نه مو وستا او ثم اهتدى بیا دې په سم لار شو په سم لار څه مطلب مزری استاد وی د دې دا مطلب چې دې دا وی چې دا زما توره نه ودا د الله توفیق وو دا توبه می چې وسته د الله فضل وو ایمان می راوړه د الله فضل وو او چې اعمال صالحه می وکړه د الله فضل دی رسول الله بسوی لولا الله مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا تاسو هم دا وایې نن سبق ته راغلی یو دا زمون کمال نه دی او نه داسې معمولی شعر ده دا صرف او صرف د الله احسان دی که د الله احسان نه وي خدای خبر چې کوم مجلسونو کې بناس وي نو ثم اهتدا بیا دې په سم لار روان شو یعنی دا د الله فضل غني چې دا د الله په ما احسان دی چې دا توفیق ما تراک خیر موسی علیه السلام قوم چې د سخی عبادت وکړو بیا د توبې د پر الله وته ویلو چې تاسو اویا کسرا شي کوی تور ته چې دی ور روان شو په دا منس کې موسی علی السلام لک تیز لاړ او دا خپل مرګری ته لګرستو پاتې شو دا د شوق د وجه د مینې د وجه نو الله وته دغه کوي دا تیز ولې رالی او دا ملګری د د ځان رستو ولې پرې خودل نو وی وما اعجلک او سشی تیزی وکړه پتا سشی جلتی وکړه پتا عن قومک د خپل قوم نه یا موسی ای موسی دا تیز ولی رالی زما ملاوی دوتا او دا قوم دې د ځان رستو ولې پرې خو هغوی سره براتلې نو قال هغه وته وی چې ربا دون رستو مې نه دي پرې خیرا پسې لن را روان دي په سفر کې خدا د سر وړاندې ورستو لګ لګ کیږي قال موسی علیه السلام وته وی هم دغه زما قوم چې دی اولائے هم دغه خلق علا اثری دا په نقش قدم زما دی رب را پسې را روان دي دونه لري نه دي دا تیز ولی رالی نو رب دا د شوق مسله ده چې کم شي ته شوقي سړی تیز ورځي تیز بې شوقه شی چې دی نو هسې کړپار سړی کوي تیز نه ځي که پوهېږې پوه شه ګورې دا د هر چا مسله ده ښه د هر څیز چې د کم شي سره شوقي په تیزه ورځي د زمیدار نه دی په قلبه باندې دغه وکړي د دولسو بجو پورې د ورځې یوې وکړي وکړي وکړي چا به کړي نو بیا ورته په اخور کې شوتل چولی نو چې دا قلبه ور پری دی نو منډه ور وهی دا کالته دا غي سره شو کی نو وعجلتو او ما جلتی وکړه الیکا تا ته رب اعظم ربا لتر دوا چې ته زمان رضا شې ځکه دا تا ته راتلل عبادت ته او په عبادت کې جلتی دا د الله د رضا سببي هغه قوم په فتنه کې ما دغه کړی دی اچولی دی اسنګه وادلهم السامریو او گمراه کړی دی دی قوم له سامریو سامری دا یو سړی د موسی علی السلام په دی قوم کې وو داسې منافق غوندې و تاسو ویلو کنه د ولا هغه د دغه نه د هغه سونې نه سخی جوړ کو چې سخی ولا جوړ که دی د به داسې اواز د سخی کو نو دی هغه ته وی قوم ته چې الا دا غرب دی رب دی موسی علیه صلوات و سلام داسې کوی تور ته واپس تللی دی او رب ته دلته راغلی دی خ چې الله وته دا وی چې ته خودل ته قوم داسې مسله ده فرجع موسی واپس راغی موسی علیه السلام الی قومه خپل قوم ته غضبان په داسې حال کې چې غوسه او اسفا ډکو د غم نه چې راغې قوم ته یا خدایم دسې دسې که دام څه وکړو قال نو دوی یا قومې ای زما قومه علم یعدکم ربکم آیا وعده نه وکړې تاسو سره خپل رب وعدن حسنا وعده خیسته خپل رب د سره خیسته وعده نه وکړې چې دا دشمن بم هلاکم او د هغې په ځای به بیا تاسو کینوم مصر هر څه به تاسو له درکوم کله نه کله څوک چا سره احسان وکړي خو چې کلونه پکې ډېر تېر شي نو هغه احسان هېر شي نو دلته خو دونه وخت هم نه تېر شوی افتوال علیکم العهد آیا اوږد شو په تاسو باندې وخت ولې ډېر وخت تېر شوی دی چې هغه د الله احسان د نه هېر شو او کنه قصدا دا کار کوي د الله د احساناتو مقابله کې د الله احسانات یې رول دا خو د الله عذاب له دعوت دی ام اردتم او کستاسو اراده ده ان یحل علیکم چې راشي په تاسو غضب د الله غضب من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فاخلفتم تاسو خلاف کوم وادي زما د وادي زه چې تلمنو ما درته ووې تاسو په خپل دین باندې برقرار اوسېږئ او زه دله تورات راوړم تورات کتاب قالو هغوی ورته وایي صیبه دی لږ پخوانه د مصر خلک دا ګوپرست و ګوپرست وایي صیبه نو موږ سخي ته چېرته ټینګېږو سخی خو چې بی وکی بس بیا ورته منګه ټینګی گو چرته دا خو سامیری راغی او منګ له سخی جوړ کو باغی کې هغه خاص قسم خورې وی تاسو ویلی واغه ورواچولې هغه د خورو اثر داو چې نور اسې صاحب کې نه و خو आवाज به دغه کو د سخینو دا خو ما مخکې نه ګو پرستونو دې ته سوک ټینګیږي تاسو ته ما ویلو کنه چې هغه ډمان راغلیو چې هغه څوک بار وطن نه صدر دراته زمونږ ډیپټي صاحب ډېر ښه سړی و میاو مجیب الرحمن صاحب هغوی وی چې یاره سبا له حکومت اډر کړی چې ډمان وله راولی دی پاس دغه له تالاب له ما ورته وویل صاحب هسې نه ګورې قوم لانجه جوړه نه کړي چې په دلته ډمان دغه کوي ام و یرید چې ما خام راغې خندلې وی سلا وی ما ته وی چې د ډمانو نه دا خلک ډیر غړېدل وی ما ته تاسو کو چې دا ولې غړېږي نو یا غیر ته وی چې دی ټنګ ته به د شاپلار ایثار شي دا خو چې یو ځل ټنګ وشي نو بیا ته سو کی ساری نو دلته هم دا دی صاحب نو د سخي بیه ته څو دغه کېږي ټینګېدی شي قالو نو هغوی وی ما اخلفنا من خلاف نه دی کړی موعده کا د وعدې ستا بملکنا په خپل قدرت او په خپل اختیار مونږ به اختیار شو ولكن حملنا لیکن راچولی شوی په منګه او زارن بوجونه من زینت القوم داغه کالو د قوم نه فقذفنا هغه منګه وغورځول بیا هم یو اندازې پورې خوخه وی صیبه مونږ چې کله د شپې را وتلو نو زمونږ خزو د فرعون د خزو نه د فرعون د قوم د خزو نه سونې واغشتې چې داسې وادم دی او راکې هغه پردې مالو رامړو چې رامړو قوم تبا شو ما وی بیا هم ښه دي زمونږ نه ښه دي مونږ ورې پردي مال ته بوج نه وایو بلکې غنیمت ورته وایو دا مال چې راغی نو مونږ په ځان باندې یو لوی بوج وګڼو چې وایي دا پردی مال له سونه ده او دا به موږ سره نو په موږ باندې لکه د بار په شان درونو نو موږ را پاسېدو او دام را واغشتل التم کند کې وروغورځول چې دا مردار شیب هلته پروتي او چې موسی راشي نو چې هغه څه فیصله وکړه ما وی بیا هم دا دې پردي مال ته بوج وي ولکن حملنا لیکن راچول شوی او په منګه اوزارن بوج هغه بوج د سو من زینت القوم د خایست قوم نه مراد د خایست قوم نه سریس کالی هغه پردی کالی و منګ سره و منګ وی دا خو یو بوج دی پردی مال دی دا به منګ څنګه منګ سره ای فقذفناها نو منګ هغه وغورځو چې مو غورځو فکذالک هم دقس زمنګ پشان القسامری او غورځو سامری سامری سره هم دغه سپردی مال و سونه هغه غورځوله څه وخت پس بیا دی ورغی او دا غسونې نسخې جوړ کو بیا غ کمې د سره چې کمې خورې وي هغه په خله کې ورواچولې فاخرج نوراوی وست مونږ وایو جوړ کو فاخرج لهم نوراوی وست د دوی د پاره عجلن سخی خو داسې سخې نو چې سا پکې و جسدن چې هغه جوسه وه او له خوار د هغه دپاره اواز و د سخي دا سخې چې کوم اواز کوي د هغې اواز ته خوار وایي دا پکې یو خاص قسم خاوره وه تاسو ویلي وو د ده خوله کې چې واچول هغې به اواز کوو فقالو نو دوی وی هاذا الهکم قوم ته وی دا ستاسو خدای دی و اله موسی او دا خدای دی د موسی هغه موسی چې کوم رب پسې ته هغه رب دلته راغی دا د هغه دی فنسیا نو هغه پرېښود فنسیا ایرکه پرېښود موسی لاړ غره ته رب یې دلته پرېښو خدای په خیر کې نو دا څنګه رب شو رب خو هغه ته وایي چې مالک د نفع او د ضرري دا خو نه سر چاته او ویلی شي او نه چاته نه ویلی شي افلا يرون ایا دوی نه کتل الله يرجع الیهم چې دی نشي واپس کولی دوی ته قولا خبره چې خبره کې هغه ته جواب نشي درکولی ولا یملک لهم او نه قدرت لري د دوی د پاره دور رند یو ضرر لري کولو ولا نفع او نه د فیدې حاصلولو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل اخرتنا خیر من الاولا دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله د نیک اعمالو توفیق راکړي یا الله خپل رحم او کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل لوی کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث څومره به صحیح پوي کی خاص کر د حدیثو کم کتاب مونږ شروع کړی رب مونږ ډیر کمزوري او تا ته معلوم دي ته زمونږ نصرت او امداد وکي صحیح په پوي کی د خپل کتاب او د خپل خوږ پیغمبر علی السلام د حدیث اعتبار به ته زمونږ نصیب وګرځي زمونږ جون زمونږ تمام زندگی د قران مجید پرانا کې رب ته تیر کی رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې راکې زمونږ کورنو ته زمونږ بچو ته ورکې په قبر کې رب د خیر او برکت راکې په ورځ د قیامت رب د عظیم خیر نه ته مونږ مو محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله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 د هغه والد محترم بیمار دی هغه ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله زر ته زر صحت ورته الله ورکړي زمونږ ریاض صاحب بیمار دی هغه ته هم دعا وکړي چې الله صحت ورکړي نور کور کې د هغوی بیماران دي هغوی له هم دعا وکړي یو ملګری دی د هغوی کورنۍ کې بې اتفاقي ده هغوی له دعا وکړي چې الله پاک اتفاق نصیب کړي د بې اتفاقي ختم کړي